انکم یقینا تاسو ځل په دغه کې له خاصرون یې بیا دا ونیان ایعدکم ایت تاسو یری دی انکم تاسو زامتم یا ایعدکم دا وعد نشي معنی دا لوز کې دا سره انکم تاسو زامتم کله چې تاسو مړ شي وکنتم ترابا نم شي تاسو خاورې عظامونه ډکی انکم یقینا تاسو مخرجون راويستل به شي هي ها ته هي ته لری لری لما توعدون دا هغه خبره چې دیو تاسو سره لما دا خبره توعدون چې دیو تاسو سره لوز کې دا کافران وي دا پیغمبر تاسو سره لوز کوي ان هي نه ده الا حیات دنیا نه دی ژوند مګر ژوند د دنیا دی نه موتو چې بعضې پکې موږ مرو او نحیا او بعضې ژوندي کېږو وما نحن نه بمبعوثین موږ بیا پورته کېدونکي ان و الا رجل نه دی مګر دا سړی دی ابترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله درو وما نحن له نه موږ د خبره من بمؤمنین منونکي قال رب انصرني ویل پیغمبر الله مدد وکي زما به ما کذبوني په سبب دا چې دي دروغجن کومه لره قال ویل الله عما قليل د لګ وخت نه پس لا یوس به ون شي بدیو نادمین خو به معنا غزت مسیاتون یذل تندری چغی بلا کبرشتیا فجعلنا من اوغر ظلمات غثان خشاک په بعدا هلاکت دی للقوم الظالمین د قوم ظالم لپاره ثم انشانا من بعد بیا می پیدا کړ من بعد پس د هلاکت دی نه قرونن اخرین پیړې نوري ما تسبقو نشي مخکې کېدې من امت یو ډلا جلا د خپل نټې نه ما یستغفرون او نشي رسو کېدې ثم ارسلنا رسولنا بیا امر اول ګل خپل پیغمبران تترا پر لفظي کلمہ جاء امه الرسول واکل چې را بغه امه د نبی ویړلې دا رسول او پیغمبر دا کذبو دروغجن بکوا ولا پیغمبر لرا فاتبعنا اور پسې کړه مونږ په هلاکت کې بعضون بعضو لرا بعضن په بعضو نور پسې وجعلنا مغرز المادی احادیثا قصی فبعدن هلاکت دلی قوم لا یمن دا قوم پر چې من راوړي ثم ارسلنا موسی بیا مونږ ولي ګل موسی علی السلام اور دا هارون علی السلام بیااتنا په خپل دلایل او سلطان مبین په غلبه ښکارا الی فرعون فرعون ته ملایو ډلې دا ته پس تکبرونو اولو یو غلا وکانو قوما عالین وو دا یو قوم تکبر کوونکی لوی کوونکی فقالو دی ویل نو من البشرین یا من خبرو منو دو سړو مثلینا چې زمو پشان دي وقوم ما قوم دی ویل نه زمو عابدون غلامان دي عابدون تابعداري کوونکی دي زمو لاندې خلک دی اوس د دې اوسې لبیلو منو فکذبوا ما نو دروغجن کړه دا دوانه پکانو شي شول دیو مینه دا خلق من المهلکین دا لک شونه ولقد اتینا موسی الكتاب یقین ور کړو موسی علی السلام ته تورات لعلهم خمه يهتدون جری سملار بیا مومي او ګرځولې موږ زید مریم او مو مرد دایتن یو نه خوا ویناوما او زی ما ور کړو دی لار په تینا زی او چت دا تقرارین چود آرام او معین او د چینو یا ای رسول کول من الطیبات او حکم کړو الله ما اے پیغمبرانو ډلې د پیغمبرانو خړی من طیبات پاک شي زونه او عمل صالح عمل کوي نیک ان بما تعملون علیم یقینا زم استاد په عملونو خبردار و ان هذه امتکم یقینا دا دین استاد دی امته واحده دین یو وانا ربکم فتقون ز استاد رب مې ویریږي زمانہ فتقطعون دیو ټوکړي ټوکړي کو امر او دین خپل بینم خپل منځ کې زبران ټوکړي ټوکړي کل حزب هر وړل بما لدیم پاج دی سزی پری هور خوشاله دی پدرم پری دی پیغام رتین هم دیو پا غفلتو بیوشه کی حتا این دری وخت پوری ایا سبونا یدی ګمان کې ان ما نو می دوم هغه چې مونږه زیاتو دي لپاره می مالین د مال نو بنین بچونه اخلق یوتون چې کوي ما اتو هغه چې دیو کړی دی او قلوب مجرتون یوتون ور کوي ما اتو چې دیو کړی دی او قلوب مجرتون زړونه دی ویری ان ملا رب می راجون دی خپل رب ته واپس کیدون کی عمل کوي صدقې خیراتونه کوي خو د دانو چې ما دومره پیسې لګولې بیا میری چې قبول نشي اولائک دخل یسارون فی الخیرات جلد کې بنې کوي وهم دی ولها دې د سابقون مخکې کیدون کی ولا نکلف نفسا تکلیف کې نه ګرځو موږ یو نفس لري الله وسعه مگر په قدر طاقت دا ولا دین اعظم سره کتاب لیک دی ينطق بالحق چې بیان بکی په دی باندې رښتیا یا حق پورا وهم لا یظلمون په دی په ظلمونه کړی شي عمل نامه ده بل قلوبهم بلکې زړونه دی پیغمبرتین دی په غفلت کې مینا ده نه ولو ما مالون د پر عملونه من دون ذلک علاوه د شرک نه وهم دیو له اغلا عاملون کوونکي دي حتی اذا خذنا مترفیم تر دې چې ونی څومره هغه مستان د دیو بل عذاب په عذاب باندې نظام یا جرون پس دیو کړن چې لا تجرل یوم الله وی نو مکړن چې ګین نو دی انما انکم انکم منا یقینا یی تاسو زمون لا تنصرون یا تاجرون تاسو د غفلت کو افلا یتدبرون القرآن آیات یو سوچ نه کوي په قرآن کې هم جاءهم ایرا ام جاء ما لم یاتی ایر راغلی دی ته ما لم یاتی ابا مولولین هغه چې نه دی راغلی پلارانو لمبنو یو ته ام لم یعرف رسول ما یدی نه پیژنې خپل پیغمبر په هم له دی دی پیغمبر لاره منکرون ناشنا غنون کی ام یقولون نبی بلکې وای دی جنتون په دبانې لیوان توب دی بل جاءهم بلکې راوړې دی ته بالحق حق واکثرهم